زما قابل قدر مسلمانانو ورونو په تیرو مجالسو کې تاسو له ما دا خبر عاس کړی و چې یو اعمال ظاهره دي او بل اعمال باطنیه دي اعمال باطنیه دا دوه قسم دي چې یو ته فضائل وای او بل ته رضائل وای شریع اعتبار سره د فضائل حاصلول دا مطلوب دي او د رضایل نه ځان بچ کول خپل زړه خالی کول دا مطلوب دي انسان به علی انسان کامل ګرځيږي چې د انسان باطن هغه په فضایل باندې خولې شي زړه په فضایل باندې خولې شي او باطن او زړه د رضایل نه خالی شي یو منځ دی او بل د منځ د پاره او دس کول دي که یو سړی او دس نیوي کړی نو لمونځ د الله جل جلاله په دربار کې قبول نه ده نه یې سجده قبول ده نه یې رکوع قبول ده او نه یې قیام قبول ده او نه یې قرأت قبول ده هیڅ یو عمل قبول نه ده ځکه چې د مانځه د پاره کوم موقوفون علیه ده چې هغه او دس کول دي او طهارت حاصلول دي هغه نشته دا شانتا اعمال باطنیه تاسو خدمت کې معاص کړو فضائل دي پاغو کې لوی نه لوی عبادت لوی نه لوی عمل هغه ایمان او د هغې نه بعد توبه صبر شکر خوف او رجا د الله جل جلاله محبت او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې راوستل د الله جل جلاله عظمت د پیغمبر علی صلوات و سلام عظمت دا فضائل او رضائل شهوات نفسانی شهوات او دا شان ته دا غینه بعد تکبر غرور حسد کینه د زبان والا افات حب جا حب مال نو د دې چیزون نزان بچ کول لا فرض دي او د فضایل حاصلول فرض دي د اعمال باطنیه دي نو تاسو خدمت کې معارض وک چې منز بغیر د او د سن کیږي هم د کشان تفضائل دا پشان د مانزه باندې دي او رضایل نه ځان بچ کول دا پشان د اودس باندې دي څو پورې چې انسان کوشش ته دی اونکی چې هغه د خپل ځن رضایل او باسي هغه لرکی فضائل نه راځي بغیر هغه نه فضائل نه راځي په زائل د پاره موقوف علیه شرط هغه د رازائل ختمول دي ان شاء الله په هر مجلس کې د دې مونږ تاسو خدمت کې تدابیر وایو چې د دې رضایلو د بچ کېدل لپاره څه تدبیر کول یو مسلمان او مؤمن ته پکار دي کوم اصول او قوانینو برابر بسړی هغه د رضائل نه بچ شي چې د فضائل او د انسان په منځ کې کوم رضائل حائل او فرده دی هغه ختم شي او ډایرک انسان فضائل باندې خپل شي خایسته شي علماء تصوف د رضائل ختمول ته تخلیه وایي تخلیه او فضائل حصول ته تحلیه وای تخلیه عن الرذائل تحلیه بالفضائل نو دې لپاره به ان شاء الله تدابیر ذکر کوو هغه طریقې کار به ذکر کوو چې را دې رضائل نه بسنګ بچ کیږي انسان مؤمن ها خو دا واره چې په دې ټولو رضایلو کې په ټولو رضایلو کې بد او ناکاره بیکاره رزیله او لوی رزیل هغه اتباع هوا ده د خپل خواهشاتو متابعت انسان کې کوم خواهشات دي د خواهشاتو متابعت د انسان خواهشات جذبات نفسانیه آزاد پر خودل اغا د شریعت د قانون لاندې نه راوستل د شریعت مهار ورته نه اچول دا یې په هوا ده او دا دومره بیکاره رسیله ده چې دا د ټولو رضایلو لپاره هغه سبب ده چې اتباع هوا ختم شي شهوات ختم افات زبان ختم تکبر ختم غرور ختم د ټولو لپاره بنیادی شیز هغه اتباع هوا ده د خپل نفس هغه د جذباتو تابع کېدل تا ته نفس وای بس هغه کوه هغه خپل نفسانی جذبات قابو کې راوستل نه په حدود شریعت کې نه راوستل د اتباع هوا ده الله جل جلاله په قران پاک کې د دې نفس او د دې هوا یو تعبیر کوي ان نفس لاماره بالسوء همیشه پر انسان دا نفس په بدو کارونو باندې حکم کوي د انسان ته خو چې کله یو انسان رضایل ختمي کوشش کوي چې دا رضایل ختم شي د دې نفس اماره به سو اتباع اونکي نو بیا د نفس ته نفس لوامه وای د کې پښمنتیا راشي او بیا چې لغوی نور د رضایل نه ځان بچ کوي کوي اخر د نفس ته نفس مطمئنه وای او د نفس مطمئنه نه الله اعلان د رضا کړی او که یو انسان د رضایل نه نه بچ کوي ځان خاص کر اتباع هوا نه ځان نه بچ کوي نو دې په ځای چې فضایل پکې راشي نو د فضائل ډیر زیات لري شي او په سونو په هزارونو رضایل باندې به مبتلا شي تاسو خدمت کې معارض وکړه چې اتباع هوا د ټولو ګناهونو د ټولو مخالفتونو بنیاد اتباع نفس قران پاک د الله جل جلاله خپل کلام په هر ځای کې د دې حکم کوي چې د نفس مطابقت مکوي د نفس د مطابقت نه ځان بچ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات په حدیث مبارکه هر وخت کې موږ ته د حکم کې د تعلیم نه کوي چې د اتباع نفس ځان بچ کې دین ځان اوساتي بلکې کتابونه لیکي چې د اتباع نفس کار دا چې یو انسان په ګناه کې مبتلا کی د الله جل جلاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت کې مبتلا کی د دې څه حیثیت ده بلا ظاهر قاتل یو خو زهر او بل زهر قاتل ان الذنوب سم القلوب علما فرمای ګناهونه دا د زړونو زهر دي یو خو انسان وی چې زهر اوس کی سړی هغه جسمانی طور سره مړ شي نو ګناهونه د زړونو زهر دي او سره لپاره مضر دي د انسان ایمان ته مضر دي ځکه تا زړه چې زهر الوت شو په زهر باندې ولړل شو تاسو سره دي کې به ایمان پاتې شي کیم ډیر نهایت کمزور وي نو ځکه تعلیمات قران پاک او تعلیمات رسول الله مبارک هغه وایي چې او انسانانو تاسو د ګناهونو نه ځان بچ کړئ چې تاسو د زړه زهر الوت نشي او دا زهر الوزو کې بیا د الله او د الله د رسول محبت ناراضي د عبادت محبت ناراضي دا به همیشه بیا انسان ته حکم په بدو کارونو باندې کوي علامه شاطبی رحمه الله یو عالم تیر شوی هغه یو کتاب لیکلی موفقات ډېر واجبه غونې خبره کړې ده هغه وي د ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د یو خبرې بنیادی دعوت ورکاو د یو خبرې د دوه خبرو ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام آدم علی السلام نه اونیسا تر رسول الله مبارک پورې صلی الله علیه وسلم څومره انبیا راغلي دي هغه ټولو د دوه خبره بنیادی دعوت چلولې ده داغو د پیغام د الله پیغام چې راړلې ده دا هغه دوه اصول دوه فقط چې یو ته هوا وای هوا او بل ته هدا هر پیغمبر خپل امت ته دې خبره تعلیم ورکړي ده چې د هوا نه ځان بچ کړي دا غي اتباع مکوي او د دې تعلیم ورکړي چې د هدا اتباع وکړي د هدایت اتباع وکړي متابعت وکړي زړه باندې متابعت وکړي په اندامونو باندې متابعت وکړي معاشري کې دا غیره متابعت لپاره هغه هغه تعلیم وکړي تبلیغ وکړي وګرځي بس دا دوه خبرې ټول اسلام ټول شریعت هغه دا دوه خبرې تصوف طریقت د دین څه شعبې دي د ټولو شعبو د دین دا دوه خبرې دي چې خلک دا خواهشات نفسانیو نه معفو شي او د هدایت په لار باندې روان شي د صراط الشیاطین نه وګرځيږي صراط مستقیم باندې روان شي دا ټول انبیاء علیهم السلام خو لیکن د خواهشات نه ځان بچ کول او د هدایت په لار باندې تلل دا څه دور اسانه خبره هم نه ده دا څه د اسانه نه ده دا خامخا مخکې جدوجهد غواړي مجاهده غواړي چې دا غي جهد جدو جهد او د مجاهدې په صورت کې انسان د نفس مغلوب شي د انسان هغه روحاني طاقتونه غالب شي او نفس مغلوب شي او شیطانی هغه چې کوم اثرات د نفس په واسطه باندې انسان کې راځي هغه مغلوب شي او د غلبي انداز دا وي چې دا نفس همیشه د روح تابع شي نفس همیشه د عقل تابع شي او دا نفس د اتباع په صورت کې د الله په نسبت باندې په نفس لوامه او په نفس مطمئنه باندې هغه موصوف شي نو دا زمونږ اکابر او بزرګان علما چې دا دومره چت چت مقامات حاصل کړي دي هغه مجاهده کوي په هر قدم باندې په هر ساعت کې د خپل نفس مخالفتونه کړي سوا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه ته چې الله دا نبوت ورکړی ده او الله ول رسالت او پیغمبري ورکړی ده هغه د اسب الله اتیو د الله جل جلاله هغه یو انعام په هغه باندې هغه ته د کیس او د اکتساب تدخل نو باقی د اولیاء او بزرګان چې کوم ولایتونو لولو مقامات اصل شوی دي هغه ټول هغه مجاهده کړی دا اتباع هدا په صورت کې چې فرق دا اتباع هوا ده البته الله جل جلاله هر پیغمبر پس مجاهده باندې تیر کړی دا د هغه نه بعد بیا ول نبوت ور کړی دا موږ تاسو مخ کې د حضرت موسی علی السلام مثال ده حضرت موسی علی السلام هغه د الله برګزیده پیغمبر د نبوت نه مخکې مخکې لس کال د حضرت شعیب علی السلام ګډي وزي سره وای لس کال تاسو د لس کال اسه وزي ګډي سره ول تاسو نه خبره او دا هغه وخت ګړي وزیر سره ول څومره مشقت به دوی تیر کړي څومره ګرمیانې به تیر کړي څومره هغه څنګه به تیر کړي څومره لوګي به تیر کړي او هم دا مجاهده کړي دا غیر بعد بیا ورته نبوت الله جل جلاله ورکړه اگر که نبوت هغه د مجاهدې په صورت نه ملاو شوی هغه انشاء الله ولا ورکړي خو بیا هم د الله عادت دار چې چاته مچت مقام کې مخکې مجاهده ورغلم کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې مخکې چې نبوت له الله نور ورکړي د نبوت نه مخکې مخکې په غار حرا کې څو چلي تیری کړل څورځي تیری کړل ته یې کې تنها غار حرا کې په غر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرماو هغه مجاهده وکړه دا هغه نه بعد جبريل السلام تشریف راړل او نبوت او رسالت چې الله جل جلاله طرف نه وکړه سمجھ کړه له خبر زموږ څومره اکابر چې تیر شي اولیاء او بزرګان وګوري هغه قدم په قدم د نفس مخالفت کړی ده د هداي متابعت کړی ده الله جل جلاله چپ چپ مقامات ورته لوی لوی مقامات الله جل جلاله ورته کړی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د دنیا لوی مقام دا چې تا ژوندۍ په دین باندې ولګي په دنیا کې لوی نعمت دا ده چې د انسان ژوندۍ د انسان ټول متعلقات مال ځان وخت دا ټول دین باندې ولګي دا عظیم شان نعمت او دا نعمت په مجاهدین اوس د نفس حقوق دي دا دوه قسمه نفسانی خواهشات دوه قسمه دي حقوق مو نفسانی خواهشات دوه قسمه دي علما دا غینه تعبیر کوي یو حقوق نفس دی او بل حظوظ نفس حظوظ بالصواب یو د نفس حقوق دي حقوق نفس او بل حظوظ نفس حقوق نفس دي ته وي چې د انسان دا نفس د انسان دا بدن بغیر دا غي د حصول نه ژوندۍ نه پاتې کیږي د انسان دا نفس باقی نه پاتې کیږي نو انسان به په انداز ضرورت باندې خوراک کوي په انداز د ضرورت به کا کوي او بستی خو به کوي انداز ضرورت باندې هم د کشان ته ویخیږي به هم د کشان ته حرکت به کوي سکون به کوي او په قدر د ضرورت په خپل خواهش نفسانی پوره کوي نو حقوق نفس دا شریک کی بار سره جائز دي بلکې مطلوب دي شرعا په بعض اوقاتو کې فرض واجب ګرځيږي چې یو سړی مړ کېږي او بنس کې د تندې نه یو سړی مړ کېږي د لوږې نه او خوراک نه کوي چې نه زه مجاهده کوم نفس مغلوب کوم د دې په ځای چې خدای ورته ثواب ورکړي ګناهګار دی هلته فرض وو په اندازې ضرورت باندې خوراک ساس ویده کېدل ویښېدل حرکت او سکون په قدر ضرورت باندې خپل هغه حاجت انساني هغه خواهش پوره کول کوم شریع اعتبار سره ده دا مطلوب د شران او شریع او بل حضوز نفس حضور نفس دا معنی چې د دا کل ضروريات دي د ضرورت نه زیات به تور لذت او به تور خل استعمال دي ته حضور نفس وي او د حضور د نفس نه ځان بچول پکار دي ځکه لذات د نفس خل دونه د نفس چې کله نفس په خندونو باندې مبتلا شي دا خو مضبوط شي اخو زور ور شي د دې کې هدایت نه راځي په دې کې د قران عظیم شان د پیغمبر اسلام تعلیمات رانا نه راځي دا همیشه د قبول حق نه اړوند هم وي کون هم وي او کوم چې حقوق نه پس هغه پروتول جائز او مطلوب شرعاً هغه انداز ضرورت باندې هغه حق مم پوره کوي او بل حزوزي نفس دي د نفس خواهشات دي لزایز دي خوندونه دي چې د ضرورت نه زیات خوراک کول خواهشات نفسانه وکړي لګیا کېدل په ګناهونو کې لګیا کېدل ځکه نفس همیشه په ګناه باندې خوشحالي او په عبادت کولو باندې اوس د دې هوا نه د ځان بچکولو د پاره او د هدایت ته اتباع د پاره پیر نه پیر یو کار پکار چې هغه ته مجاهده وي وي مجاهده مجاهده څه ته وایي موږ مجاهده مجاهده یادو مجاهده څه ته وایي مجاهده په خپل باندې مقصود نه ده مجاهده دي ته وي چې جائز بعضی جائز کارونه تفریدي د دې لپاره چې تنفس مغلوب شي خواهشات نفسانی دي مغلوب شي حلال او مباح چیزونه فرید دي ته مجاهده وي خو کله چې د نفس مغلوب شي د طبعا مجاهده نشته مثال په تور باندې مفتدی سالک صوفی له علماء تصوف وای کمی خبره بکې کم خوراک بکې کم به ویل کیږي او کم به اختلاط کوي او چا سره ملاویدل خوراک کول دا ټول جایز کارونه دي خو لیکن څو پر چې دا مجاهدت تا کړی نه وي هغه پر ستانه په ستابونه کې ستا نفس هغه اماره بسو هغه په نفس لوامه نفس مطمئنه باندې بدلیږي نو نو فعل ولا مجاهده کوي تاسو ګوري زمونږ اکابر چې کومي شب بیداری کړی ده حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله پنځه سو رکعات یا د بیگانه ونس سبا پورې کوم ده هغه نفلونه کول حسن ابن عماره فرمای امام ابو حنیفه ډیر سکاله روزه ساتلی ډیر سکاله روزه ساتلی هغه دا مجاهده کړی دی د دې لپاره چې دا نفس مغلوب شي او دا نفس اماره به سو په نفس لوامه او په نفس مطمئنه باندې بدل شي نو مجاهده دا د دې نفس اماره د مغلوب کول لپاره بعض مباح کارونه پرې خو ده کم خوراک پکې کم سکاک پکې پرې وخت کم ده کم بکې متقدمین علما به به خو ستر څه عقل کولو اوس کوم خوراک نه کی تعالی جام منظم پری دي حضرت تنوی رحم الله په دې کې یو مقدار ذکر کړی وې کوم خوراک څومره ده ا فرمای چې دا انسان روټي خوري مړې دا مړې له خورلو په ټایم کې په دې منځ منځ کې انسان ته یو وجدانی کیفیت راځي چې نور روټي اخرم او کو نه خورم راځي کنه راځي چې نور اخرى کو نه خرم په کله کې دا وجداني کیفیت د تحصیل شو بس نورې ودرا دا بیا کله چې طعام په شب روز کې به سوره خوب کې سوره خوب کې شپږ غنټې یا اته غنټې زیات نه زیات شپږ غنټې زموږ یو طالب کې ټول شپه عبادت وکړي نو سبا نو سبق وايي فرض مو نه پاتې کوم کمزوري عاجزي حسب ضرورت بل خلکو سره ملاوي اختلاف په کم کې خبرې به هم کمی کې کم بولنه کمی خبرې کوي دا دې لپاره دی چې انسان هغه نفس هغه مغلوب شي او دا اتباع هدا صلاحیت پکې پیدا شي لیاقت پکې پیدا شي بلکې د نفس مخالفت یو اثر داره چې بیا د انسان د د اتباع هدا متابعت طبيعت وګرځي طبيعت وګرځيږي بغیر د شریعت له عمل کول هغه ته قرار ناراضي بلې دا غل قرار نه راځي ګناه ابن بس نفرت لکه لکه یو ګند چې دی ها دا ځکه ما تاسو خدمت کې عرض کله کله دا هغه فرمایلی دی مفتی شفیع صاحب مبارک په خپل کتاب کې وی زما والد صاحب مولانا محمد یاسین رحمه الله دا قطب الارشاد مولانا شامل غنگوهی رحمه الله مرید و او د مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحم الله صدر المدرسین د عالم دیوبند د هغه شاګرد وینو بیا یو ځلی دا مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحم الله له ماشومان سره خبرې کولې د فشت وسره هغه نه چې فارغ شو مولانا محمد یاسین ته وایي ما خپل استاد ته وویل چې اوس هوا او فایشات کو ډیر شي ده دا خوراک او دا اسکات مونږ ولې ورته پریږدو دا خو مباح دي په دې خو زه نه پوهېږم په دې زه نه پوهېږم نو زما ته ویل چې یو کاغذ راوړ بس جلس میتاو کو وګوره ټیک نو ما ته چې دا نفس که په خپل طریقې کار باندې چې د کې پرونه چې د کېږي نو الټه دا بل طرف موږ سره ونیسو چې جایز کارونه پرې دی له بل دی برابر نو دا اتباع هوا نه د بچ کېدل لپاره مجاهده پکار زمونږ اکابرو چې دا دومره لوی لوی مقامات حاصل کړي دي دا په مجاهده باندې حاصل کړي کنه اگر که مجاهده په نفسي مقصود نه ده خو لیکن دا مقام د الله ته د رضا او الله ته د رسیدلو یو ډیره بهترینه لار ده لکه ورې سره نفس مغلوب کیږي او په انسان کې طبیعت ته اسباول هغه هدا راځي موږ طالبان علما الحمدلله حلال او حرام فرائض واجبات دا ټول په کتابونو کې زده کو ولکه څنګه چې دا حلال او د حرام علم فرض ده دا رقم د هغه علم برابر عمل هم فرض ده ځکه فرض باندې عمل فرض ده واجب باندې عمل واجب ده په سنت باندې عمل سنت ده لکه څنګه چې علم هغه فرض واجب او سنت ده دا شان ده عمل هم ده او ته بیا عمل لپاره طریقې کار سره مجاهده چې په انسان کې طاقت نه پیدا شي چې د خواهشاتو نه ځان بچ کی او د عبادت کول د طبیعت په بدلی مولانا رشید احمد جنگوهی رحمه الله دا حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکه رحمه الله خلیفہ ډېر لوی شخصیت دی چې مولانا رشید احمد جنگوهی قطب الارشاد هغه سلوي ورځې د خپل شیخ سره تیر کړ 40 دن په خانقاه کې تیر کړ او په سلوي ختم ورځ ول خلافت ورکړ عجیب د بلا معلومه کې راغلی او ګنگو شریف ته راواستاو په خانه ټلیفون نو کړ نو د مریدانو د او د پیر صاحب ومن کې رابطه خط نو مولانا حجیم د درام مهاجر مکه رحم الله وشدامر ګمیر مولا ته خط راواستو چې مولانا صاحب د احوال پته دی نه لګي په تصوف کې دوه خبرې ډېرې ضروري یو اطلاع او بل اتباع خپل شیخ ته بر خپل حالات اطلاع ورکې هغه چې بیا تاسو څنګه رهنمایو کې د هغه به اتباع کې بیا به سره کامیاب کې اطلاع نه وي نو اتباع بني او کې اطلاع او اتباع نه بیا هم سره چار سره نو مولانا اسلام غنوینه مولا تخت راسي چې مولانا پته دې نه لګي مولانا اسلام غنوینه مولا په جواب کې ورته لیکي زما فقیر زما عاجز به څه حالات څه احوال البته ستا په خانقاه کې ما څلور ورځې تېرې کړې درې خبرې درې کیفیته ما کې پیدا شو مجاهده یې وکړه خانقاه کې شپې تېرې کړې یو ځل موږ کره ودا ملمانه راځي طالبان ده مریدان نو موږ ورته حلوا پخوو حلوا هم پخوله ښه توده روټي به موږ نو بیا ډیر ملګری براتله په دې نیت باندې چې مولوی صاحب کور کې ډیره بهترینه حال وایي ډیر مخ پته ولګي چې ډیره خولي حلوا او خطه ودروتی نو بیا مې ولا شین چای ونیول او سره روټې مې بیا وکړه مې نه وکړه نو مولانا احمد غنگوی نے ملا په خانقاه کې تلیو پرې دي تیری کړل مجاهده یې وکړه کنه دا غنه بعد نه هوته ستا خلفا کې ما تلويخ پروژې تیرې کړې ما کې دوی خبرې راځي یو دا چې عبادت کول زما طبيعت وګرځي عبادت کول زما طبيعت وګرځي بغیر عبادت ما ته قرار او آرام نه راځي زه عبادت ته داسې وږی او تږی یم لکه سړی چې مړی او اوبو ته وږی او تږی نو عبادت زما طبیعت وګرځي دوم د چا مده او د چا زم په ما اثر نه کوي څوک چې مده وکړي خوشحالي ګم او څوک چې زم وکړي خپکیږم ولی ستاسو خانقاه په برکت باندې ما خپل حقیقت می پاو کړی زه شي نه ته که څوک زما مده کوي د لاشي مده کوي نو زه نه خوشاله او که څوک زم کوي نو زما مخ کوي چې زه لاشي هم زه څه شي هم نه فلهذا په زم د چانه څه کوي حضرت فیض سیمانوی رحمه الله حضرت ثانوی رحمه الله خلیفہ ده حضرت ثانوی رحمه الله مجلس کې کوم ده حضرت سید سلیمانه جو رحم الله نور خلفام ناس حضرت سید سلیمانه جو رحم الله حضرت ثانوی رحم الله ته په دی غوږ کې و خبره وکړه او حضرت ثانوی رحم الله ولا جواب ورکړ او د جواب ورکول نه بعد هغه په چیغو چیغو وځل حضرت سید سلیمانه جو رحم الله لاړ اوتل مریدان د حضرت ثانوی رحم الله نه پوښتنه وکړه وی حضرت سید سوال او تاسو ورته ویل وې زما ته وې چې حضرت ززم ما ته څه نصيحت وکړه حضرت نبی رحم الله فرمایي ما ورته ویل خپل حقیقت میټا دو خپل حقیقت میټا وکړه د تصوف مقصد دا ده د ذکر او اذکار مقصد دا ده چې سره خپل حقیقت میټاو کی عبدیت پکې کامل شي او د الله ربوبیت شان د الله د الوهیت شان د الله د رحمانیت شان او د رحمیت شان پکې غالب شي او عبدیت پکې مضبوط شي فما اعطي الافني حقيقه مثال او زما د نسات په دوبانه اثر کوم چې وچو وچو نو حضرت فرمایي ستاره خلقانه چې د تلويخ پر روزو تیرولو په برکت باندې د چا مده او د چا زم په ما باندې اثر دی چې مده مو کې نو خوشحال شه موږ په شان باندې څوک مده هو کې نه ضرور وکړو سره او که څوک هم زمو کې نو توپک په سلاخ خلک خدای دې موږ هم سره سیده کړي د دې بزرګانو اولیاء او په فعل په وسیله نو دا بلنه خبره ده چې کوم جزئیات د شریعت کې ما ته تعارض معلومې ده ستاسو صحبت په برکت باندې تعارض ختم شي اصل کې جزئیاتو کې تعارض نه وي تعارض نه راځي دا علمي خبره ده وایي دا جزئی د دې جزئی سره متعارض نه کیږي ځکه د ټولو جزئیات لپاره کلیات موجود دي او د کلیات منځ کې تعارض نه وي هغه کې نه راځي تعارض کلی د بل کلی سره تعارض راغی بیا کلی دنه موږ سره راځي کنه نو دا کلی ده نو دا جزئی د دې کلی لاندې ده او دا جزئی د دې کلی لاندې نو تعارض نه راځي خو کله موږ فهم کمزوري ده دا جزئی د دې کلی لاندې هم کې دې کلی لاندې وګرځول نو خود به خود د دې جزئی او د جزئی منځ سره راځي تعارض راځي نو حضرت عثمان وایي چې ستاسو صحبت برکت باندې چې کوم تعارض ما زین کې ورکول ختم شي تطبیق ته کلیات مې وکړو په ټولو جزئیاتو باندې علماء لیکي چې اصل کې د کمال درې مرتبه دي په څلوېښت ورځو باندې حضرت مولانا رشید احمد جمهوري رحم الله ته خپل شیخ ته صحبت برکت باندې درې لوی مرتبه حاصل شوې دا خبره چې عبادت زما طبیعت وګرځېده دا کمال عملی ده چې کله د انسان طبیعت عبادت کول او ګرځیدو دا کمال عملی ده د دې هغه عملی هغه کمال ته ورسېد لوی چې مرتبه ته ورسېد او چې دومره خبره چې مده حوزم په ما اثر نه کوي د چا په مده خوشاله ګم نه چا په زم خپه کېږم نه دا کمال اخلاقی ده چې د چا اخلاق ډیر اوچت شي ډیر اعلی شي او خیر دا باطل په فضایل باندې هغه مزین او خپل او ګرځي او رضایل ورنه ختم شي دا دا کمال اخلاق نه او دریم چې دا چې کلیات متول په جزئیات باندې تطبیق د کمال علمی ده نو د حضرت رحمه الله په صحبت باندې حضرت نومه رحمه الله تاسو کمالات حاصل شو عملی کمالات اخلاقی کمالات او علمی کمالات نو خبره دار چې د اتباع هوا نه ځان بچ کول چې د خواهشاتو نه ځان بچ کړي هدایت اتباع وکړي د دې لپاره مخکې مخکې مجاهده پکار هغه مجاهده ده چې ګناهونه به نه کوو که ګناه بالفرض او تقدیر وشوله ته به باسو توبه په دې به ان شاء الله زه باسه د کوم توبه به څنګه وباسو دا ان شاء الله ټول خبره الله دې له دې عمل کو توفیق راکړي ما ته دا ملک ته چې تاسو له هم خدای په زموږ تاسو دا نه قبول فرمایي دا ونی ذکر کوو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم